د دې آیات نه دریم باب شروع کیږي او دا تر د اخر د صورت پورې وچلیږي دریم باب دی او دا وچلیږي تر د اخر د صورت پورې په دې کې درې دلایل عقلی دي په مسله توحید باندې اته درشم آیات کې نه درشم او یو سو وختم آیات کې دلایل عقلیه په مسله توحید باندې او بل طلب د دلیل دی مشرکانو نه او زجر دی مشرکانو ته دو سلو اختمایت کی تاسو چې را کم د چا عبادت کوئ نو په دې باندې دلیل ساس سره شته دی که نشته دلیل پرې راوړئ دو سلو اختمایت کی تخفیفی دنیوی بیانیږي د دنیا یاره څلور سلو اختمایت کی او پنځه سلو اختمایت کی ان الله عالم غیب السماوات یقینا دا اوس دلیل دی دولسم دلیل عقلی په مسله توحید باندې ان الله عالم غیب السماوات یقینا الله تعالی عالم غیب السماوات عالم دی په پټو سيزونو د اسمانونو باندې چې د انسانان نه کم سيزونه پټ دی هغه الله تعالی ته معلوم دی والارض په ځمکه کې کم څیزونه پټ دي هغه الله تعالی ته معلوم دي انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوه دی په خبرو د سینو باندې پر رازونو د سینو باندې الله تعالی پوهیږي الله تعالی داسې ذات دی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض او خاص الله تعالی غزاد دی چې خلائف جعلکم خلائف چې جوړ کړی تاسو خلائف یو بل پسې آبادیدون کی یو بل پسې راتلونکي فی الارض په ځمکه کې فمن کفر فعلیه کفره نو چا چې کفر وکړه نو فعلیه کفره په هغه باندې سزا د کفر دغه ده ولا یزید الکافرین کفرهم او نه زیاتی کافران لره کفر دغه عند ربهم په نظر رب دغه باندې الا مقت مگر غصه چې څومره کافران دي بيدینه خلق دي نو داغي کفر الله تعالی په نسبت باندې صرف غصه زیاتی الله تعالی ته خو غصه کیږي ولا یزید الکافرین کفرهم او نه زیاتوي کافران لره کفر د هغوی الا خساره مګر تاوان کافران چې څومره کفر زیاتوي څومره بمبارونه کوي او څومره مؤمنان مسلمانان په شهادت باندې رسي نو د الله تبارک تعالی غوسه او ته زیاتیږي او تاوان یې ځان ته ښه زیات که ځکه چې څومره بېدیني دې وکړله نو د هغې په مقابل کې ورته عذاب سخت میلاوي یا ارایتم معنی خبر را قیمته شرکاکم الذین په بارا د شریکانو تاسو کسانو کی تدعون من دون الله چې تاسو حاجتونه غواړی داغه نه سوا د الله تعالی نه تدعون من دون الله چې تاسو تر مدد شوای تاسو داغه نه حاجتونه غواړی سوا د الله تعالی نه ارونی ما ذا خلقو من الارض وخای ماته چې سسیز پیدا کړی دیو من الارض د زمکینه ما تا غسیز وخای چې ستاسو تاسو چې الله تعالی سره د کم چیزونو شریکان کړی دي نو دیو په ځمکه کې په اسمان کې څه شی پیدا کړی ام لهم شرکون په سماوات او کنا د دې لپاره برخه د پاسمان کې د الله تعالی سره سره برخه شریکه ام آتیناهم کتابا یا ورکړی مونږ دیو ته کتاب په هو علی بینه منه نو هغه په ښکاره دلیل باندې دی منه دا کتاب نه یا د مشرکانو ته الله تعالی کتاب ورکړی چې دیو داسه کوي نو دا کتاب نه دیو پاغي باندې استدلال نیولې ده نو څو خبرې الله تعالی وکړلې یو خبره دا وکړه الله تعالی وایي چې ستاسو را کم شریکان دي ما سره شریکان کړی دي په ځمکه کې چې دیو کم څه شی پیدا کړی هغه راته راوښایي یو دویم دا د ځمکه خدا الله تعالی ده په دې کې خو څه شی هغونه دی پیدا کړی نو دویم اسمان د الله تعالی دی نو په اسمان کې که کوم ردیو برخه کم ځای پکې دیو جوړ کړی نو هغه دی راوښایي او دریم دا که دا هم نه نو بیا الله تعالی دیو ته کم یو کتاب ورکړی دی چې په هغې کې جواز د شرک موجود دی په هغې باندې په هغې کې د د جواز د شرک پتو موجود ده هغه دې راوښی بل ای یعد الظالمون دا مخکې هیڅ خبره هم نشته یعنې چې نشته نو د ظالمان څه کوي بل ای یعد الظالمون بلکې وعده نه کوي ظالمان بعض هم بعض دینه بعض نه بعض نور سره الا غرور مګر د دوی دلیل دلیل نشته بلکې صرف په دا کشران د خپل مشرانو تابعداري کوي وای زما پلار نیکو دا کار کو پلار نیکم دا کار کو بل ای یعدو ظالمون بعضهم علی بعضهم بعضا دا مشران د کشرانو سر لودونه کوي او هغه ټول د لودونه د سری دوکې دي تاسو مخې ته ورځئ جومات ورانوئ بمبارونه کوئ ځکه دا ملک حفاظت دی اوس دغه وای کنه بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا او بیا داسې خبرې کوي چې مسلمانانو ته په هغې باندې دوکه ورکوي مسلمانان خو عاجزان دي هغه په څه باندې پوهېږي نه خو یې په ډیوه ریډو کې دغسې ویل د ډیوه ریډو نه مفتي صاحب دا خبره وکړله شیخ صاحب دا خبره وکړله بس هغه په د د افتا او د د شیخ کېدلو په مسند باندې هغه کېنولي دي بس چې هغه ورته سوی بس هغه خبره کوي بل ایعجز ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا پارلمانان جمهوریان او طاغوتیان اقتدار والا هغه داسې کوي کنه چې کله ستانه انتخابات غواړي نو دی ور سره دوکې کوي رسه د لوزونه کوي رسه د ټول د دوکو لوزونه دي خو لیکن تر اوسه پورې براینام مسلمانان راویخ نه شول لري خپل خوب نه او دا وای وای مونږ د انتخابات زکه کو د پلانې لزکه ورکو چې مونږ له شریعت راولي د کم ځای نه له شریعت راولي دا اوس له چې دا په دې او یو کالو کې کم راوسته نو دغه شریعت دی بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا دیار لسم دلیل عقلی په مسله توحید باندې ان الله یم ان الله یمسک السماوات والارض یقینا الله تعالی را ټینګ کړی اسمانونه او ځمکه ان تزولا د لپاره چې ونه خوځيږي را ټینګ کړی د سنه ان تزولا د خوځېدلو نه په خپل ځای باندې الله راټینګ کړي دي ان تزولا د خوځېدلو نه ولا ان زالت او کچر او خوځېدل کچر ته او خوځې او خوځېږي دا دوانه ځمکه او اسمان ان امسکما من احدین من بعده نو نشته راټینګول دي دی لره من احدین هیڅوک من بعد ورستو د خوځولو د الله تعالی نه که دا ځمکه او اسمان الله تعالی او خوځي دا خو الله تعالی راټینګ کړي دي خو که څوک او خوځ که الله تعالی او خوځي نو د الله نه علاوه بیا بل څوک داسې نشته چې دا راټینګ کړي لږ ساعت چیرې زلزلې نیم منټ او یا چیرې بیخي لګه لس سیکنډ او شل سیکنډ زلزلې نو بیا انسان څومره پر وب کی څومره په هیبت کی دا ځمکه بیا څوک درولې خو نشي کنه او ډیره زیاته ګوره الله تبارک تعالی بیا په دای کې رعب هم ډیر زیاتی خو دی انسان ټول ورځ په ګاډي کې سفر کوي نو یریږي نه الان کې به ګاډي کې خوځي کنه ځان راټینګ کړی او یریږي نه کله انسان په لار باندې رواني ټول لقیږي خو یریږي نه خو چې کله الله تعالی زمکه وخودی نو بیا ټول خلق منډي وهی کنه الله تبارک تعالی په کې داسې رعب چولې بیا کم سیزونه چې ښکار نه نو پغې کې د طاقت او قوت پای کې زیات دی دا غینه خلق زیات یری لکه هوا ده انسان نه نی خو کله چې راشي نو زور بیا ډیر زیات دی دغه سی په بجلی په تارونو کې کرن دی نو ښکاری نه خو چې لاس دی ولا ورول نو بیا څنګه چلی دغه سی زلزله ده نو په دې کې الله تعالی ډیر زیات رعب اچولی بعضې څیزونو کې الله تعالی رعب واچوي ولا ان زالتا او کچری او خدای دی لره کچرتا او خوځیږي د اسمک او اسمان ان امس کوم نشي ټینګولې دوه لره مینه دین هیڅوک من بعدی ورستو د خدای ولود الله تعالی نه یا ورسته له خوځېدلو نه انه کان حلیما غفورا یقینا د الله تعالی حلیما صبرناک دی غفور بخنه کوونکی دی واقسم بالله جهد ایمانهم دا زجر دی په انکار د رسالت باندې د دې مکی مشرکانو او دغه سي نور ډیر خلکو دا خبره کړې و د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې وې کوم ته یو یره ورکون کې الله تعالی راولېګا نو موږ هغه منو او د مخکینو امتونو نه موږ په خې طریقې سره منو کله چې هغه پیغمبر دیو تراغه چې دیو هغه خپې جنده او د الله تعالی د دین یاره او تور کړله نو دیو نفرتو کداغه نه او دغه نه اعتراض وک او دغه مسائل ونه منل دغه بیان ته غوږ کې نه خو ده واقسم بالله جهد ایمانهم قسمونه کړي په الله تعالی باندې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه دیو قسمونه کړي په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه ا قسم سره مقسم به سره لئن جاهم کراغ دیو تا نذیر یو ير اور کون کې لا یکونن نو ضرور دیو بشي اهدا ډیر زیات خا هدایت ولا من احد الامم د هر یو د امتونو من احد الامم د دین مراد مخکینی امتونه دي چې هغه ته الله تعالی پیغمبران نه لګیلیو د مکی مشرکانو دا خبره وکړه ک الله تعالی مونږ ته پیغمبر راولېګه نو من احد الامم دې کې دا استغراق د دا اضافت د استغراق لپاره دی د احدا اضافت شو د امم ته او دا اضافت د استغراق لپاره دی یعنی هر هغه امت چې د دې زمونږ نه مخکې څومره امتونه الله تعالی پیدا کړی دي مخکینی یهود دي نصارا دي او دا غینه علاوه نور څومره امتونه دي نو مونږ به دغه ټولو نه زیات اطاعت کوو د الله تعالی د پیغمبر خا ډیره غټه مونږ ویله فلما جاهم رد نذیر نو کله چې راغی دی تیار ورکون کې پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مراد ده ما زادهم الا نفورا نو زیاتیه نه کدیو لره الا نفورا مگر نفرت کول دغه نه نفرت وک دغه خبره ته غوږ کین خو ده یوازې خلا دغه نه بلکې دغه دشمنی ته ودرېدل اوس دا دشمنی ته ولې ودرېدل نفرت یې ولې وک استکبارا فی الارض نو دا علت دی لپاره د مقول استکبارا فی الارض دا مفعول له شو یا مفعول مطلق دی استکبارا فی الارض لوی کوي دیو په لوی کول سره فی الارض په ځمکه کې لوی کوي یستکبرون استکبارا و مکر سیء او ناکاره چرونه جوړی مکر سیء ناکاره تدبیرونه د الله تعالی د د الله تعالی د دین د و بیانون کې په خلاف باندې د نبی اسلام په خلاف باندې ولا یحق المکر سیء الا باهله او نه راګیری هغه ناکاره چل ول مګر حقدار داغي د ناکاره د ناکاره د ناکاره تدبیر چې څوک حقداري الله تعالی هغه به راګیر کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام خو د ناکاره تدبیر لایق نه دی کنه نو دغه ناکاره تدبیر چې دیو د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې جوړی نو دیو به پکې په خپله راګیر شي عبد الله بن مس... عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ کعب الاحبار یوزل عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویره وای په تورات کې دالی کله شوی دی من حفر بیرن لاخیه فقد وقع فیها کوی مکنه د بل سړي په لار کې چرستا و د کوهی په غاړه لار شي کتاب بل چاته کوهی او کنسته نو ستا په چرته هغه په غاړه باندې متور شي او ورو وردیږي ولا يحيق المكر السيء الا باهله وهل ينظرون ان دي انتظار نه کې الا سنت الاولین مگر الا سنت الاولین مگر په شان د طریقو د پخوانو باندې د دې مخکې بار بار بیان کړل د الله تعالی د پخوانو کې د الله تعالی طریقه دا وه چې چا د الله تعالی دین نه دی منلی هغه الله تعالی تباه کړي دي او چا چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکاو مؤمنان مسلمانان انبیاء علیه السلام او دغه مرګري نو هغه الله تعالی بچ کړل او نور به تباه کړل دا د الله تعالی طریقه وه فلن تجد لسنت الله تبدیلا نو او نه امید ته طریقې د الله تعالی بدلیدل ولن تجد لسنت الله تحویلا او هیڅ چری وته ونه امید طریقې د الله تعالی تحویلا اوړیدل په دغه کې غالبا په سورې بن اسرائیل کې ردی فرق مې ته ذکر کړی او تبدیل او د تحویل فرق سره نو تبدیل دې ته ویل کېږي چې بالکل لري شي عذاب لري کړی شي او د هغه د غذا په دې باندې نعمت او عافیت راشي او تحویل دې ته وایي چې صرف واړول شي صرف تخفیف پکې راشي بالکل لري نه کړل شي نو هغې ته تحویل او لم یسیرو فی الارض دا تخفیف دنیوی الله تعالی ذکر کړي مخکې ویل کنه چې سنت الاولین د الله تعالی طریقې خو هغه باقی پاتې دي اوس هغه طریقې کوم دي اولم یسیرو فی الارض یا دیونه ګرځي په ځما کې سیر دو معنی وي یا ګرځیدل په خپو باندې لار شي کم دوینه کې چې خلق الله تعالی تبا کړی دي دغه حال لګو ګوري کم دې کې دماکه شوی دا لار شي وګورته چې الله تعالی د مرتدین سره څه کړی دي کوم ځای کې الله تعالی تبا کړی دي او دویم د سیر نه مراد تاریخ تی مراد دی تاریخ کتابونه وګوره د قران کریم راوړه د سیرت کتابونه وګوره پاګه کې بیان شوی دی کنه چې د الله تعالی د پیغمبر سره الله تعالی څومره امداد کړی دی او الله تعالی خپل دشمنان څنګه تبا کړی اولم یسیرو فی الارض ایدیونه ګرځي پزما کې پینظرو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې سرنګ انجام دا کسانو من قبلهم چې مخکې ردیونه کانو شد منهم قوتن که سوال وکړل شي چې هغه به کمزوري او د مکی مشرکان او یا دا نور خلق دا به زوروري الله تعالی وایي نه خبره الټه ده کانو او هغه اشد منهم ډیر سخت دی نه قوتن په طاقت کې و ما کان الله لیعجز لیعجزه او نه دی الله تعالی چې بې وسه کې الله تعالی لیعجزه چې الله تعالی عاجز کی چې کمزور کی الله تعالی بیوسه کی الله تعالی لره من شین سسیز په سماوات په اسمانونو کې ولا په الارض نو په ځمکه کې انه کان علیما قدیره یقینا الله تعالی علم ولده قدیر قدرت ولده الله تعالی په هر څه باندې پویږي د الله تعالی قدرت کامل دی د الله تعالی علم کامل دی تاسو ته ما ویلو کله چې دا دو صفاتونه په کم ذکر راشي د الله تعالی د ټولو صفاتونو خلاصه دوه خبرې دي دا ابن کثیر رحمت الله علیه او ډیر مفسرینو ځای په ځای باندې ذکر کړی دي یو علم کامل د الله تعالی دی العالم بكل شیء هو الله او نفی د علم الغیب د غیر نه او دویم چې قدرت کامله د الله تعالی لپاره دی او د الله تعالی نه چې علاوه دي نو هغه مقدور علیه دي هغه ضعیف دي هغه کمزوري دي نو معنی دا شوله چې الحاکم هو الله د دنیا او د آخرت نظام الله تعالی تعالی دی دا د غیر فرع علت ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا نو تاسو ته ما یو بل ټکی ملو کله چې دا دوه صفاتونه راشي نو په هغې کې مخې ته او شاته وګورئ د الله تعالی بادشاهي به ذکر شوي نو دا بادشاهي ده که نه چې الله تعالی خلک تباه کوي یو دی باندې چقنې کړي دي دنیا خلک یې تباه کړي دي ولا یحق المکر سیو الا باهله مخکې ولن تجد لسنت الله تبدیلا وما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض زمکه او اسمان کې دا څوک نشته چې الله تعالی کمزوري کی ځکه انه کان علیما دی الله تعالی کامل علم ولا قدر کامل قدرت والا دی د نور خلقو او د نور مخلوق علم به یي قدرت به یي خو لیکنه کامل نه دی هغه مل الله تعالی ورکړی ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا اوس دې آیت کې بیانېږي تخویف دنیوي دا منکرین د هرې زمانه هغه د الله تعالی نه عذاب غواړي په تادۍ سره په تادۍ سره الله تعالی نه عذاب غواړي خو دې آیت کې الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي چې په تادۍ سره عذاب مه غواړئ لو یؤاخذ الله الناس کچری نیولې الله تعالی خلق لره بما کسبو په وجه د هغه اعمال باندې چې دیو کړی دي دیو چې دا کم اعمال کوي الله تعالی وایي کې په دغه وجه باندې ما خلق نیولې بما کسبو ناکار اعمال دغه تی مراد دي د لفظ د الناس ذکر شوی نو دین مراد ګناهګاران مؤمنان مسلمانان او د الناس نه دغه سی مراد مشرکان دي د عام دي دوه تی مراد دي که د هر مشرک په شرک باندې الله تعالی د خلق رانیولې او یا د عام مؤمنانو مسلمانانو ګناهګارانو په ګناهونو باندې الله تعالی د خلق رانیولې ما ترکا علی ظهرها من دابتین نه به پرې خو دی په دې شاد از مکه من من دابتین هیڅ جند سر اوس په شی پاتې شوی نو بلکې الله تعالی دا ټول ختم کړی من دابتین دا پاتې شوی نو ولکه یو اخرهم لیکن رستکی دیو د دیو سزا الی اجل مسمى تر دغه نیټه مقرری پوری پیزا جا اجلهم نو کله چې را چنیټه داوی فإن الله کان بعباده بصیرا یقینا الله تعالی خپل بندگان لره دیدون کړي دې دې کې پیزا جا اجلهم دا شرط دی یزار دې پر حذف ده نو اذا جا اجلهم کله چې را چنیټه دیو نو په اهلکو په اهلکو دوی به هلاک کړل شي یا په یموتو دوی به مړه شي تباه به شي غرق به شي فإن الله کان بعباده دا اوس دغه علت دی دغه دال بالجزاره دا علت دی دغه پټ جزا لپاره فإذا جاء أجلهم نو کله چې راشي نیټه دیو دیو به هلاک شي یا کله چې راشي نیټه دیو نو دیو به مړه شي ولی زکه فإن الله کان بعباده بصیر یقینا الله تعالی په خپل بندګانو من لیدون کړي انسانان چې څه کوي الله تبارک تعالی د غټورو په حالت باندې پوره پوره پوهه